سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دی صورت تا صورت لقمان ویلے کی گئی او په دغه نوم باندې دا صورت مشهور او معروف دی او وجه د تسمیه دا ده چې د دې صورت دولسم آیات کې الله رب العزت د لقمان حکیم رحمه الله نوم غسته دی او داغه واقع ذکر کئ دولسم نا تر نولسم آیات پوری د سورته صف نرسته نازل شوه دی نا د سورته صافات نرسته نازل شوه دی سورته صافات 56 نمبر سورته په اعتبار د نزول او سورته لقمان 57 نمبر سورته په اعتبار د نزول او مصحف اعتبار سره قران اعتبار سره 31 نمبر صورت ده د سورۃ الروم نه رسته بیا تمام صورت محکم ده ما سوا د یو آیات نه چې آیت نمبر 23 دی چې هغه منسوخ دی بی آیت السیف ومن کفر فلا يحزنك كفره دایات منسوخ دی بیا آیت السیف او بیا تمام صورت محکم دی احکام القرآن کې لیکي امام قرطبي رحمه الله تمام صورت مکی دی کلها مکیتون ما سوا د دریو آیاتونو چې هغه مدني دي مخکنی صورت سره ربط په یوسو وجوه ده اول دا چې مخکنی صورت کې د امداد او د نصرت تذکره و دې صورت کې الله بیان د کامیابی کې پنځم آیات کې اولائک هم المفلحون زکات د نصرت نرستو کامیابی ملاويږي دویم دا چې مخکنی صورت کې د نصرت تذکرہ وا دی صورت کې صفات بیانې د اهل قران چاہیت اسباب د نصرت ویلې کېږي سلورم آیات کې کی بلدا چې مخکنی صورت کې ترغیب ال قران د دې صورت ابتدا کې هم ترغیب ال قران دی او سلور صفات به الله د قران ذکر کړي بلدا چې مخکنی صورت کې په مسلې د توحید باندې دلایل عقلیه ذکر شلو نو دې صورت کې الله ترقې په تور باندې دلایل نقلیه وحیه او دلایل عقلیه به هم بیانې بیا داوود صورت اثبات د توحید دی او درې ردونه بګین رد شرک فی التصرف آیت نمبر 11 کې آیت نمبر 26 کې اور رد شرک فی العلم بکئیم آیت نمبر ستائیس کی اور آیت نمبر چونتیس کی اور رد شرک فی الدعا بکی دو آیتنو کی آیت نمبر تیس کی اور آیت نمبر بتیس کی او بیا خلاصه د صورت صورت کې سلور رکوګانې دي او 34 آیاتونه دي پانچ سو اڑتالیس د کلماتو تعداد دی او 2110 د حروف تعداد دی بیا صورت مشتمل دی په دوه بابونو پرمنه باب آیت نمبر 19 پورې دی ترغیب ال القران به سلور صفات به الله د قران ذکر کړي او سلور صفات به بیانې کې د اهل قران بیا پنځم آیات کې مختصر بشارت ده او دو جزاګانې به ذکر کوي او د دنیا دویم د آخرت بیا شپږم او وم آیات کې زجر د منکرین قران ته او شپږ قباحتونه به الله د منکرین ذکر کړي بعض لازمی او بعض متعدی بیا تم آیات کې بشارت ده نه هم آیات کې تتمه د بشارت به بیا لسم آیات کې دلیل عقلی لومبنه دی او تصرفات د اولوہیت به الله بیانې څنګه به پینځي یو لسم آیات کې بیانې کې ثمره د دلیل هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بیا دولسم آیات نه تر نولسم آیات پورې ان باب اخره پورې د دلیل نقلی په تور باندې واقع د لقمان حکیم الله ذکر کړي او دې کې بیانې کې نه اوامر او سلور نواهی شپاړسم آیات پورې به بیان د عقیدی وی او بیا ور لسم آیات کې به بیان د اعمال وی او اتلسم او نورلسم آیات کې بیان د خو اخلاقو ځکه دا اهم خبرې دي بنیادی خبرې ترغیب د قران الله ورکین او سلور صفات الله ذکر کوي د قران د آیاتونه د کتاب دی کتابی شکل دیتا او سره موجود دی کتاب په معنی د مکتوب واخنه او داسې کتاب دی چې مضبوط دی دلیل مضبوط ته دعوی مضبوطه ده هدایت مضبوط دی د چا جرأت نشته چې د دې مقابله وکړي تمام کتابونه د دې مقابله کې عاجز دي نو تمام دلایل د قران په مقابله کې هم عاجز دي دا دو صفاتونه شله درم صفت هدن لارا خودن کې ده صحیح لارخې د جنت د جهنم د لار نه تابچ کی هدن کې تنوین دلالت په کمال باندې کوي چې کامل هدایت ده مکمل هدایت ده بل طرف ته وتا محتاج کینا او سلم صفت ده ورحمتن ځکه هدایت نرستو خبره چې دین هغه د عذاب نه د بچاو ده په دغه وجه الله هدن پسې او رحمتن وي نو هدایت کی اشاره چې تا د گمراهۍ نه بچ گئی رحمت کی اشاره چې تا د عذاب نه بچ کړي هدا و رحمتا للمحسنین هدایت او مهربانی دا لپاره د احسان کوونکو دا لومبنه صفت د اهل قران دی احسان به عام دی ځان باندې احسان کول خلق باندې احسان کول نو لازمی احسان او متعدی احسان خپل بزان احسان دا دی چې د هدایت احکامات او تقاله کې دي او په خلکو احسان دا دی چې داغه دعوت په معاشره کې وچلی ځکه موږ الله ته د نزدېکت لوی ذریعہ ده یو تن چې الله ته نږدې شو د په ځان احسان وکوم او یوتون زکات خلق باندې احسان کول خصوصا فقراء مستحقین غربا غول زکات ورکول الذين دا کسان دی یقیمون الصلاه پابندی کې د مانځه دریم صفت ویوتون الزکات او زکات ورګی دو احتمال دی پدې کې یا احتمال ده چې مالی زکات مراد ده نو په دې صورت کې فرضیت د زکات چې دینو دا مکی دی مکه کې زکات پر شیو او نصاب د زکات چې دینو هغه بیا مدني دی ا دې قول ابن کثیر ترجیح ورکړي ا دویم احتمال دا چې یو تون زکات زکات نه مراد چې ده بدني زکات ته دا بیا تفسیر شو د یقیمون الصلاه پابندی کوي د مانزه دې مقصد د پاره چې بدن پاک شي تزکیه د نفس کې ځکه دا او دس په ذریعہ هم ګناونه معاف کیږي او موس په ذریعہ هم ګناونه معاف کیږي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا شکایت کو پیغمبر ته چې یا رسول الله فلان کې اغلاق گئی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبوس کو موس کئ ها یا رسول الله موس خو کئ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل قریب دا چې دا موز د دغلانه منکی ګور اغلا سره بدن ګندکیږي مسره تزکیه او شوا نو بدني زکات مراد ده وهم بالاخره هم یوقنون سلورم صفت او دو په آخرت باندې یقین لري دا هم دویم هم چې دینو دا تاکید د ما قبل لري او بیا دا یو قانون د مخکنو سلور والو صفاتونو علت ته احسان ولی کوي د موس پابن ولی دی زکات ولی ور کوي زکا په آخرت یقین دی ځکه دا مخکنی صفاتونه چې دي دا د آخرت د نجات د پاره دي اولائک علی هدى من ربهم واولائک هم المفلحون بشارت د مؤمنانو ته او اهل قران ته او دو جزاګانې به الله ذکر کړي یو دنیوي جزا اولائک اسم اشاره ده مشار الیه یا مشار الیهم اهل قران دي چې مخکې سلور صفاتونه ذکر شنه اولائک دغه صفاتونه والا علی هدن علی دلالت په ثبات باندې کوي علا دلالت په استقامت باندې کوي لکه تنوي چې زه په ګوړې کې ناستم جلستو علا فرسن نو الته کې علا استعمالي نو معنا دا چې دو په هدایت ناشتي هدایت دو قابو کړي دي اولائک دغه صفاتونو علی علی هدن په هدایت دی په کامل هدایت دی دا دنیوي جزا شو دنیا کې چې دوه ګرځي نو هدایت یافته ګرځي او نکره درم آیت کې مهدن نکره ویلو دلته کې مهدن نکره ده اشاره ده کامل هدایت ته چې دو په کامل هدایت دي من ربهم د جانب د رب خپلنا دې کې دوه احتمال دي یو دا چې په داوی د هدایت کې کاذب نه دي دروغجن نه دي خلکو ته چې وایي کونو مثلنا زمون په شان شای کامیاب بشای صحابه به خلکو ته کنه چې زمون په شان شای زمون غوندي ایمان راړای وجدا د قرانم دغه تعلیمو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کدو ایمان راړ په شان د ایمان د صحابه یقینا دوب په هدایت شي من ربهم کې اشاره د خبره تا چې په داوی د هدایت کې کاذب نه دي خلکو ته چوي مونږ په هدایت یو دا د دوی دعوه ده او په دې کې رښتیا وي یو معنا ده دوی معنا من ربهم علا هدن په هدایت کې خپل کمال نه دی بلکې من ربهم دا توفیق در رب دی چې رب دوله توفیق ورکړي دي او هدایت یافته کړی دي کني ابو جهل ته ولې هدایت نه نصیب کیږي ابو طالب ته ولې هدایت نه نصیب کیږي ابی ابن خلط تا امی ابن خلط تا دا سرداران قریش چې هر اعتبار سره د دون خو او ته هدایت نصیب نشو نو معنا دا چې دو ته هدایت چې نصیب شوه دی دا د رب په توفیق سره او رب کې چې د روحاني تربيت ته اشاره ده چې الله دو ته هدایت نصیب کړي نو دا حقیقت کې روحاني تربيت ده نو دا دنیوي جزا وا واولائک هم المفلحون دا اوس اخروی جزاء ده دنیا کې هدایت دا سبب د فلاح د په آخرت کې اولائک او دغه صفاتونو والا خاص دو کامیابی ممتن کې دي دا د آخرت جزا شو ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم دې دوه آیاتونو کې شپږم آیات کې اوم آیات کې زجر دې په انکار د قران او شپږ صفات قبیحه به الله ذکر کړي ومن الناس بعض دخل گنام دی آیت کې درې صفات دي ورپسې آیات کې بیا درې صفات به او اشاره دې خبرې ته چې چا کې مخکنی صفاتونه نه سلورم آیات کې چې کوم الله سلور صفاتونه ذکر کړیو چا کې چې دا سلور صفاتونه نه نو دې په دنیا طرف رواني دې به سندري پسند کړي دې به غانا بجانا پسند کړي دې به دنیا خبرې پسند کړي الله فرمایي ومن الناس یو باز د خلقنا من هغه سوق دي یشتری چې پسند کوي الله الحدیث بے فیدی خبری په اضافت سره وي او یا اضافت بیانیه ده او یا اضافت منی ده دوه احتمال پکشته او یشتری کې دوه احتمال دي یو په معنا د پسند کولو او دویم په معنا د اغستو ځکه مشتری چې یو شی اخلي نو پسند کوي بیا یې اخلي بیا غیله سمن پیدا کوي پیسې پیدا کوي دا دا استو کوشش کوي نو حسن بصری رحمه الله فرمایي د دې آیت کریمه په تفسیر کې چې لهو الحدیث چې ده کل ما شغلکان عبادت الله و ذکره هر هغه شی چې هغه تا مشغوله کوي د الله د عبادت نه او د الله د ذکر نه پدې کې خرافات داخل دي پدې کې غنا سندره داخل دي دغه د دنیا کارونه داخل دي دا قول امام علوسی رحمه الله تفسیر روح المانی کی ذکر کړي امام علوسی 1270 کې وفات ته او سراج المنیر کې لیکي خطیب شربینی رحمه الله چې له ول حدیث نه مراد چې دینو سندري دي ځکه هغه د الله د خپقولو او د الله د خفقان د الله د غضب سبب دی او ذریعہ ده هغه سره زړه برباديږي مال وسره تباہ کیږي او تفسیر مظهری کې قائس الله پانی پتی رحمه الله فرمایي قالت الفقهاء قالت الفقهاء الغناء حرام بهذه الايه تمام فقهاء ویلي دي چې غنا سندري د دې آیت کریمه په وجبانه حرامي او بیا دلته حدیث ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د غنا د آلاتو د ماتولو د پار را لګرم او بیا امام علوسی رحم الله فرمایي چې د صوفیانو کومه سما ده چاغي تقوالی وي اغم بدعت سیئه ده او حرام دي د دې آیات کریمه په وجبان ومن الناس یو باز د خلقنا من هاغه سوق دی یشتری چې اخلیم امام بغوی رحمه الله معالم التنزيل کې لیکي چې د آیت کریمه نازل شوه د بارد نظر ابن حارث بن کلده داغه په حق کې نازل شوه دی د تجارت په غرض باغې فارس ته ته او التنه به د عجمو کہانیاں می راوړلې کسی به راوړلې او بیا به قریش ته بیانولې او قریش ته به وی چې محمد تاسو د عادیانو او د سمودیانو قصې ذکر کړي زه تاسو ته درستم او د اسفندیار قصې به بیانوم خلکو به تاره ولي او خوشاله دل به او دا قصونه به مزي اغستي امام بغوی رحمه الله او قائد ثنا الله پانی پتی رحمه الله مظهری کی لکی چې د آیت مبارکه نازل شو ومن الناس یو بعض د خلقنا من یشتری لهو الحدیث رمبنه قباحت پسند کوي به فائدې خبرې چې فایده ول نه ورګي الټا نقصان ور کوي مال ضایع کوي وخت ضایع کیږي او آخرت هم برباد شو داړم باندې قباحت شو دویم قباحت الله فرمایي لیذل عن سبیل الله چې گمراه شي د الله د لارې نه په خپل گمراه شي لازمی یا خلق گمراه کی خلق واړی ان سبیل الله دا الله د کتاب نام بغیر علم بغیر د دلیل نام معنی دا چې ظالم دی او مظلوم دی پخپل گمراه دی خلق گمراه کوي او سبیل الله کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې سبیل الله نه مراد قران دی او دویم احتمال دا چې سبیل الله نه مراد توحید دی او دریم قباحت و اتخذها هزوا او نیوی سبیل الله دا هزوان ټوکی قرآنی احکامات سره استهزاء کوي او ټوکی کوي نظر ابن حارث بوي چې محمد تاسو د عادیانو د سمودیانو قصې بیانې زوم تاسو ته قصې بیانول شم کنه ما په سرا شه دا د قران آیاتونو سره استهزاء وا الله فرمایي اولائک لهم عذاب مهین دا مقابل دی اولائک هم المفلحون مؤمنان کامیاب دي او د دوی په مقابله کې چې کم کافر دي هغه ناکام دي اولائک لهم دای کسانو د پاره عذاب دې شرمون کې او شرمون کې عذاب پدې دې ويتخذها هزوا چې د الله احکاماتو سره استهزاء کوي او ټوکی کوي چې د لهو الحديث پریک دي او خلق گمراه کول پریک دي او قرآنی احکامات سره چې استهزاء کوي دا غینه باز راشي والله نو وګرځي د مستكبرن تکبر کوونکې دغه په وګونو د آیتونو د قران نه دی لګیدلی فبشره بعذاب الیم زمان نبی زیر ور کدلا تحکما عذاب دردناک نو دلته عذاب الیم وی او شپږم آیات ته تمه کې عذاب مهین وی الته عذاب مهین زکه وی چې وای تخذها حزوا دول دی جنتونه د نعمتونو اضافت بیانی دی دا نعیم چې دی بیان کې د جنت خالدین فیها همیشه به پاږي کې وعد الله حقا وعد مصدر یووي تاکید ته اشاره ده او حقا چې دی مزید تاکید دی وعده کړی دا الله حقا وهو العزيز الحكيم اغه الله دې غالب حکمتونو والا نه هم آیات ختم کو په دو اسمونو په دو صفاتو اوس لسم آیات کې چې کوم نعمتونه الله ذکر کړي شپږ نعمتونه به هغه شپږ نعمتونو کې درې نعمتونه چې هغه العزیز سره لګي او ورپسې درې نعمتونه چې هغه الحکیم سره لګي خلق السماوات والخلق السماوات بغیر عمد ترونها پیدا کړی دی الله اسمانونه رومنه نعمت بغیر عمدین بغیر دستونو ترونها چتی ویني امام قرطبي رحم الله لیکي چې دلته لا مقدر دی او اصل عبارت ته لالا تمید بكم دا دونه درې نعمتونه شله او درې صفات د اولوہیت شله اسمانونه پیدا کول بغیر دوستونو پیدا کول غرونه پیدا کول دا درې دلائل العزیز سره لګي نو دا حقیقت کې دلائل په اسباد د توحید باندې او دا عظیم نعمتونه دي چې دا سه نعمتونه په دنیا کې بل څوک تاسو نه نشي درکولې او ورپسې درې نعمتونه وبث فيها من كل دابه او خار کړی دی الله فیها پدې زمکه کې من کل دابتن هر قسم زندسر هر قسم زندسر الله خوار کړ دې پدې زمکه کې دابتن لمنفعتکم ستاسو د نفع د پاره یا د خوبصورتۍ د پاره چې تاسو ورته ګورئ او د الله د قدرتونو مظاهره کوي یا من کل دابتن ساسو د خوراک د پاره ډیر زند سره الله پیدا کړی یا من کل دابتن ساسو د سورلې د پاره الله پیدا کړی دی دا د الله حکمت ته وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها پنځم دلیل الحکیم سره لګي او دلته الله التفات کې د غائب نه متکلم ته لکه مخکې ویلو خلقام بیا ویلو القام بیا ویلو وبثام صيغه د غائب الله ذکر کړی وي نو وهمي سره چې توهم کې مبتلا نشي چې پیدا کون کې بل څوک دی او غرونه الله پیدا کړ غرونه بل چا پیدا کړی دي او بس چې دین خورون کې هم بل څوک دی الله التفات کو د غائب نه متکلم ته وانزلنا اورو مونږه من السماء د وریذ نما ان او د باران فانبتنا فیها بیا زرغونو مونږه په دې ځمکه کې من کل زوجن کریم هر قسم بوټه مفید د فیدی والا کریم په معنا د مفید دی هر هغه بوټه چې هغه فایده ورکړي کتو کې هم فایده ورکړي چې ګوري خوراک کې هم فایده ورکړي نوم من کل زوج کریم یا خو مراد د دین ونی دي یو قول دا دی او ابو الفدا دمشقی رحمه الله ابن کثیر کې لیکي 774 کې د وفات ته هغه فرمایي چې زوجن کریم نه مراد انسان دی او بیا انسانان په دوه قسم دي یو هغه انسان دی چې هغه ته کریم ویل کیږي دیم هغه انسان دی چې هغه ته لئیم ویل کیږي نو من کل زوجن کریم نه مراد مسلمان عزتمن د د په مقابله کې چې کم کافر دی نو هغه لئیم دی دا شپه قدرتونه الله ذکر کړم او دا تفریوا په العزیز الحکیم باندې ابن کثیر معنا کوي خلق الذين من دونه مما تعبدون وتدعون من الاصنام والانداد داغه معبودانو نه چې تاسو عبادت کوئ او تاسو ورته رامدد شوئ من الاصنام د بوتانو نه والانداد او د شریکانو نه او څه پیدا کړی دی نو دا رد په شرک باندې چې معبود برحق الله دی دا الله نه علاوه بل هیڅ په کائنات کې معبود نشته دی ستاسو معبودان چې دی هغه په مخلوقاتو کې دي شي تخلیق نشي کولای لہذا د عبادت حقداران څنګه کې دي شي بل الظالمون بلکې مشرکان فی ظلال فی جهل مبین واضح ظاهر لا خفا به بلکې مشرکان په گمراهه واضحه کې دي چې د اصل معبود عبادت پرېخې دی او بل طرف ته روان دي ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله تفصیلی واقعا الله ذکر کې د لقمان حکیم آیت نمبر 19 پورې بطور دلیل نقلی ادا واقع به مشتمل وي په دې پدریو آدابو ورمنه ادب ته چاغه ته لیکيږي اصلاح د عقیدې آیت نمبر 16 پوری بیا دوی مدب دی چاغه ته لیکيږي اصلاح د عمل هغه به وی ولسم یاد کې بیا درې مدب دی چاغه ته لیکيږي اصلاح د اخلاقو اتلسم او نلسم آیات کې او بیا اجمالی خلاصام د دې واقع دا چې دې کې نه اوامر دي او سرور نواهی دي خان او اشاره کې دی خبره ته چې رد شرک دا غره صرف د انبیاو کار نه وو بلکې حکماوم رد شرک کړي دي حکما حکماو هم د خو اعمالو دعوت چلولې دي د خو اخلاق او دعوت چلولې دي امام احمد ابن حنبل د خالد ربعی رحمه الله قول نقل کړي چې لقمان حکیم چې دی دا یو حبشي غلامو د د آقا او د د مالکو هغه ورته ویلو چې بيزه زبا کام او داغه بهترین اندامونه زما خواته راړم نو بيزه زب کړم داغه زړه او جبه مالک خواته راړل بیا ورته سبق روستو وی چې بيزه زب کا او داغه بدترین اندامونه راړم نو بیا دا غزلا او جبه اسلام نو مالک ورته چې مخکې ځل ما تا ته ویلو چې بهترین اندامونه راړم تا دغه دوه اندامونه راړل بیا مې درته بدترین اندامونه راړه تا بیا دغه دوه اندامونه راړل لقمان حکیم رحم الله ورته فرمایل چې دا دوه اندامونه داسې دي کدا پاکیزه شلو نو تمام اندامونه په پاکیزي او کدا دوه اندامونه ګندش له ټول اندامونه به ګندې ښه او بیا لقمان حکیم جمهور مفسرین لیکي چې دی ولی وخا نبی نو یو قول دی د حضرت کریمان چاغه ته نسبت کیږي چاغه د نبوت قائل وو لیکن هغه روایت کې یو راوی دی هغه ته جابر جعفی ویل کېږي از ضعیف دی دا روایت له استدلال نشته وهب بن منبه رحمه الله نه چاته پوسو کو د لقمان حکیم بارکیم چا د ته به وحی راتله دا ورته نه وحی نه راتله یو دانشمن انسانو نبی نو او بیا دې په کم دور کې مختلف اقوال دی بعضی چې د ایوب علیه السلام په دور کې وو بلکې بعضی چې د ایوب علیه السلام خوره وو او امام مقاتل رحم الله فرمایي چې د ایوب علی السلام د ماشوز ویو امام بیزاوی رحم الله لیکي چې لقمان حکیم داوود علیه الصلاۃ والسلام دوره پوری ژوند دیو او بهترین مفتیو بهترین عالم د آسماني کتابونو فتوا به ورکولا منصب د قضا به هم سنبالاو لیکن کله چې داوود علیه السلام به ست شو داغه نرستو چې دینو بیا فتور ګول او فیصله کول دای پر خود رزق پیغمبر راغی ولقد اتینا او یقینا ورکړې مونږ لقمان حکیم تعال حکمت اپو خلم حکمت نه مراد چې د مضبوط علم دی پوخ علم دی علم سره د عمل لاغه ته حکمت ویل کی چې علم موجود یو پاګه عملوم کوي نو علم کې مضبوطی راځي خان او بیا مظهری لیکي چې حکمت په دوه قسمه ده یو دنیوي حکمت ته او بل دینی حکمت ته دا دواړه حکمتونه هغه ته نصیب شو انشکر لله ان مفسره ده تفسیر کې د ما قبل او دلته کې قلنا له مقدر ده قلنا له موږ ورته ویم انشکر لله چې شکر ادا کوو د الله منعم حقيقي الله دی داغه شکریا ادا کوا پزړه سره ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه او څوک چې شکریا ادا کوي علماء لیکي چې شکریا په درې قسمه ده یو قلبي شکریا ده چې د نعمت نسبت الله ته وکړي چې دا نعمت الله را کړې ده دا قلبي شکریا شو ځکه الله بل ځای کې فرمایي وما بكم من نعمت فمن الله کم نعمت چې تا سره ده فمن الله تقدو من الله دا د الله د طرف نو غنئ هر نعمت چې ده ظاهری نعمت ده او که باطنی نعمت ده دینی نعمت ده او که دنیوي نعمت ده هر نعمت د الله د طرف نه وګڼه نو الله طرف نه چې غنې نو دا قلبي شکر شو دویم قسم لسانی شکر دی چې په جبه داغه تذکرہ غي سورۃ زوحا کې الله فرمایي واما بنعمت ربک فحدث کم نعمت چې الله در باندې کړی دی هغه بیانوه خلکو ته به تور تحدیث بن نعمت سورۃ النمل اول کې داود علیہ الصلوۃ والسلام ویلو کنه یا ایها الناس علمنا منطق الطير بطور تهدید بالنعمت او بچي خلکو مونږ ته خبرې د مارغانو خوده شوې دي بطور تهدید بالنعمت نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د خاندان تذکره وکړه او یې فرمایل چې فخر نکوم بطور تهدید بالنعمت ویم او درم قسم شکر دی هغه ته ویل کېږي د اندامونو په ذریعہ شکر کول لاسونو په ذریعہ د اخپو په ذریعہ د سترګو او د وګونو په ذریعہ چې دا د الله په احکاماتو کې استعمالای د الله په اطاعت کې او په تابعدارۍ کې استعمالای دې ته ویل کېږي د اعضاء په ذریعہ د منعم حقيقي شکر ادا کول فإنما يشكر لنفسه ومن يشكر الله فرمائیں چا چې شکر ادا ک قلبي وي او کلساني وي او که اعضائي وي فإنما يشكرون یقینا دې شکر ادا کوي لنفسه ځان د پاره فیدا بده ته ملاويږي ومن کفر فإن الله غني حمید او چا چې نه شکرې وکړه منعم حقيقي پرېخ او نسبت د نعمت غیر الله ته کوي او د جبې په ذریعہ شکر نه ادا کوي اندامونه خلاف شرع استعمالي د ناشکر دي فإن الله غني حمید بشک الله بے پروا دی استاد شکر ضرورت ورته نشتی حمیدون استایل شوی دی هر مخلوق د الله تعریفونه کوي نو لوی حکمت دا دی چې خپل د اولاد تربیت وکړي او لوی تربیت دا دی چې د الله یوواله ورته وخی وهو یعزه او حال دا چې نصیحت کو اغتام منع کوي د منکراتو نه د خلاف شرع کارونو نه یا بنیا دا مقوله د قال وی فرمایل اے بچیا لا تشرک بالله جواب نه دا او دا لون بنه نه دا او دولسم آیات کې انش انشکر لله اغلم بنه امر لا تشرک شرک مګنا ایش بالله الله سلام نه په ذات کې نه په صفاتو کې ان الشرک دا دلیل ده نه علت د ما قبل یقینا شرک لظلم عظیم ډیر لوی ظلم دی پسان ظلم کول دي او بیا کم خلک چې ستاپ وجه باندې شرک طرف ته لاړل دا اوس متعدی ظلم شو ووصينا الانسان بوالديه حملت امه وهنا على وهن الله موږ وصیت کړی د انسان ته بوالديه په بار د مور خپل د دوم او وصیت چې موږ کړی دی د خیر خېګړې کړې ده ښا چې همدردی کوا احسان کوا سورن کبوت اول کوم دغه آیات تیر شوی دی بوالدین بوار د مور بلار د نو مور بلار کې خاص کر مور اغه زیاته مستحق ده ستا شفقت ته ستا ترستا ستا مهربانه ته ستا خیر کې غړی ته حدیث کې راځي ابو داود کې روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله حرم علیکم حقوق الامهات الله د میندو نافرمانی ګوره حرام کړی ده نافرمانی باندې کوي احترام بکای قدر بکای تذکرہ د مور کوي الله حملت امه پورته کړی دی دغه انسان مور د وهنن شدتن ابن عباس معنا کوي وهنن شدتن په سختۍ سره تر پیدایش پورې د علوق نواخلا تر پیدایش پورې دا سختی تدریجن تدریجن زیاتې دا زیاتې ده اخر دا چې د مور په خېټه کې دا بچي اتو میاشتو ته نه هم میاشتو ته ورسېدو امام زحاق رحم الله د وهنن معنا کې په ضعف سره په ضعف سره سمرا چې بچي قوي کې د دومره مور ضعیف کې دا کمزوري راتلا کمزوري راتلا دا مذهب د جم جمهور فقهاو دی چې مدد رضاعت چې دین هغه دوه کال دی او په حنافو کې دغه مذهب د صاحبین هم دی امام اعظم ابو حنیفه رحم الله د دونی مقالو قائل دی لیکن هغه قول غیر مفتابه دی مفتابه قول د صاحبین دی چې مدد رضاعت چې دین واغ دوا کال دی سورته احقاف کې براشي ان شاء الله وفصاله او د تینش لول ددغه بچی فی عامین په دوکلونو کې ان شکر لی ولی والدیک الله زما شکر ادا کا او د مور پلارم شکر ادا کا زما شکر په دې چې تعالی می مور پلار درکړي دي لوی منعم زم حقيقي منعم الله دی او بیا الله د مور په ځل کې مینا چولې ده محبت یې چولې ده ترس یې چولې ده ګران نه ګران مشقت په مور راضي خو بچي نه ځای کوي او تربيت کوي د بچي ولې والدې کو د مور خپلار کور نه دي شړي میراث نه درکې خوراک دل نه درکې واده دل نه کې هر قسم سختی پتاو کی الان په دې خبره چې ته شریکو غنې ما سره غ معبود ليس لك به علم ليس لك بعبادته علم چې تا سره په عبادت دا غ معبود علم نشته دی علم نه مراد دلیل دی په عبادت د غیر الله بس دلیل وی دغه معبود خو عاجز دی مخلوق دی نو فلا تطيعهما دوی منه تابعداري بنه کوي د دې دواړو وصاحبهما دویم امر ملګرتیا او کا دغه دواړو په دنیا په دنیا کې معروفن د شریعت مطابق د شریعت مطابق ملګرتیا څه ده سورہ الکبوت کې الله ویلو چې احسان وکړه سورۃ بنی اسرائیل کې الله وی احسان کوا خلاف شرع خبره به نه مني دین نه دی منکې مز نه دی منکې د دین خلاف څه خبره تا ته کوي نو خبره به د مور بلار نه مني ښا سورہ الکبوت کې ما تاسو ته د خازن په حواله حدیث ذکر کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د خالق په نافرمانی کې د مخلوق اطاعت او تابعداري نشته ده واتبع سبیل من اناب الیا درې ممر او تابع حسام دلار د هغه چا چې هغه رجوع کوي ماته من اناب الیا مراد د دینه په مور خپل کې چې کوم موحد دی مخلص دی متبع د سنت دی داغه تابعداري کوا کاغه پلار دی او کومور ده چې تا ته دین خي رجوع ال الله خي داغه تابعداري کو یو معنی دا ده دیو معنی دا ده من انا به الیا حق پر سالم مراد دې مور خپل تابع دینه طرف تبوزي د دې دوړو په مقابله کې حق پر سالم دې چې تا ته د قران درس کوي او صراط مستقیم تا ته خي متبع د سنت دې مخلص ته او موحد دې الله فرمایي داغه تابعداري کوه ثم الی مرجعکم کده د اخرت بیا خاص ما ته واپس کېدل لستاسو فونبئکم خبر بدر کم تاسو ته بما کنتم تعملون دا غ اعمال چې تاسو په دنیا کې کول د اعمالو حقیقت چې کوم عمل د جنت سبب دی او کوم عمل د جهنم سبب دی پاګه به خبردار کوم لہذا کچرتا والدین د شریعت نه خلاف دعوت درکې دا عمل غره ک او دې کا او په دې لاړې جهنم ته وځي یا بنی ان ان تکم مسقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله دفع د وهم مخکنی آیت کې ویلو فونبئکم بما تعملون بما کنتم تعملون الله دې اعمال خبر بدر کم نو هم راغې چې عمل کوونکې خو په دنیا کې ډیر زیات دي بشمار دي که مسلمانان دي او که کافران دي او که دهریان دي عمل کون کې خوري زیات دي الله تبسنګ پته لګي نو الله فرمای چې لقمان حکیم وی یا بنیام اے بچی زما انهم ها زمیر راجه دې سیئه او حسنه ته دا اوس تفصیل کوي ښا مخکې ویلو تعملون عمل په دوه قسمه دی یو عمل د خیر دی او بل عمل د شر دی عمل د خیر چې نو هغه ته حسنه وي عمل د شر چې نو هغه ته سیئه وي یا بنیا ای بچی زما انها یقینا دغه سیئه یا حسنه ان دکو کچرتشی مسقال حبتن په مقدار د دانه الله به حاضر کی پرز د قیامت که حسنه ده نو سبب د جنت که سیئه ده نو سبب د جهنم ان الله لطیف خبیر بشک الله باریک علم والد خبردار پارچام کدی آیت کې تاسو سوچ کوئ یو شی چې پټیږي نو اسباب د پټیدو چې دین هغه سلور دي خان یو دا چې یو شی بالکل نری وي پستر ګنخ کاریږي الله غي ته اشاره وکړه من خردلن ادم دا چې یو شی موجود دی او غټ دی لیکن په پرده کې دی پټ دی الله فرمایل فتكون فی صخرتن یا شیا غنی کی پټا په ګټه کې په پرده کې یا یو شی پرده کې هم ني نره هم ني غټي لیکن لری وی بیا هم نخکاریږي بیا هم پټوي الله اشاره وکړه په سماوات او یا چې دینو غټ وی پرده کې هم ني نږدې وي خو په تیاری کې وي او فل ارض نو اسباب د پټولو سلور دي مانه دا چې صورت کې دا حسناون سیئه پټې دي نشي یا تبه الله الله به راړي پرز د قیامت ان الله لطیف لطیف کې معنی د باریکوالی هم ده او لطیف کې معنی د رسیدوم ده ان الله لطیف یصل علمه کل خفیف ودقیق دا الله علم رسیدل دی کل خفی ودقیق هر پټ شتا هر باریک شتا خبير خبردار دی په حقیقت د اعمالو چې دا عمل جنتی دی او که دا عمل جهنمی دی په کم طرف باندې دی الله باغ طرف فیصله کوي یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف مخکنو آیاتونو کې ادب دا کې دي اوس دې دو دې یو آیات کې ادب دې چل الله رب العزت دعوت ورکی د خو اعمالو او حکایت کې د لقمان حکیم یا بنیا لقمان حکیم وی چې زما بچی حاکم الصلاه پابندی کو د مانځم سلورم امر وامر بالمعروف بنزم امر وامر الناس بالمعروف حکم کوا خلق ته د نیکای نو نیکه نه مراد چې د موس پابندي ده خپل موس کوا او خلکو له دعوت ورکو د موس یا وامر الناس بالمعروف معروف نه مراد چې د عقیده د توحید د دې دعوت چلو په معاشره کې وانها عن المنکر وانها الناس عن المنکر شپږم امر دی خلق منکوا د منکراتو نه د کافرو طرف نه چې کومي سختې تا ترسيږي پاګه صبر کو ان ذالک من عزم الامور ان ذالک رمنه توجیه خدا چې ذالک کې مخ کې تمام آداب ته اشاره اځمه توجیه دا چې ذالک کې اشاره رد منکر تدام خصوصا رد منکر من عزم الامور دا د ضروری کارونو نه دی ښا رد منکر عزم په معنا د معزوم دی عزم په معنا د معزوم مضبوط کار ضروری کار دا سکار چې داغه عزم شوی وي ولا تصير خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا د خو اخلاق دعوت ته ولا تسعر درې منه ده ولا تسعر او مکه غوام خدکا مخ خپل ذکر د خد مراد ته پورا مخ دی ښا صرف ننګه مراد نه دی پورا مخ مراد دی ولا تسعر خدک فی کلامهم د خو اخلاق مظاهره کوم کلا چې خلکو سره خبرې کوي نو متکبرانه انداز کې خبرې مکوم چې یو نه مخړې بل تم بل نه مخړې خند پېښانه سره ملاويږي په خو اخلاق ملاويږم تواضع اختیاروم معاشره کې بستا محبت پیدا کیږي او تسعر چې دی دا د سعر نه غسته شوی دی او سعر اصل کې یو مرض ته ویل کېږي چې په اوخ باندې لګي دا غ مرض په وجه باندې دا غ مرای کګه شي خان دا مشابهت دی ډنګر سره په تکبر کې ولا تمشوا مگر ذا فی الارض پزمکه کې مرحن په تکبر سره میان روی کوا په خپل رفتار کې مډیر تیز او مډیر سلوزا درمیاني مقدار سره ځان د ضرورت مطابق ګرځه واغزز من صوتک او کته ساته باز आवाज خپل صوت باندې من داخل کو او جهر چې دینو بدعت دی شامی هم لیکي فضل قدیر هم لیکي هدايه هم لیکي بهرایک هم لیکي د دین علاوه څومره کتابونه در مختار دی کرد المختار دی تنویر الابصار دی دا تمام کتابونه لیکي چې ذکر کې جهر کول دا بدعت دی او یو تخفیف یو خروی او دا رنګ نفي د شرک په دعا بقي آیت نمبر 30 کې او نفي د شرک په علم بقي آیت نمبر 34 کې علم ترو آیات سنو ګره چې بشک الله غزاد ته سخر لكم چې خدمت کې لګولې دي تاسو تابع کړ دي تاسو هغه چې په اسمانونو کې دي شمس او قمر او نجوم او هغه چې په ځمکه کې دي ټول حیوانات یا معدنیات واسبغ علیکم نعمه او پر کړی دی په تاسو باندې نعمتونه خپل ښکار دی او کباتن کپټ دی دا تمام نعمتونه الله تاسو باندې پوره کړی دي اسبغ په معنی د اتم دی یا اسبغ په معنی د اکمل دی خ ومن الناس بعض خلقنا غسوک دی چې جنگ کې په دین د الله کې بغیر د دلیل نام بغیر د هدایت نه او بغیر د کتاب رڼا کوونکی نام هیڅ دلیل وسره نشته دی او جنگي کی بعض علماء لیکي چې من الناس نه مراد نظر ابن حارث ته او بعضی چوبی ابن خلف دی خان وایذا قیل لهم کله چې ویل شي دوی ته تابعداري وکړي دا کتاب چې الله را لګلې دي قالو نو دوی چې مونږ تابعداري نه کوو د ما انزل الله بل نتبعو بلکې مونږ تابعداري کوو د هغه دین چې مونږ تلې دي مونږ پاګه باندې خپل مشران دته لکېږي تقلید د اباو په شرک کې اولو کانا دلته کې قل مقدر دی او یا زمان نبی اولو کان شیطان یدعوهم اگر چې د شیطان یدوهم چې بلی دوم د تقلید د اباو په ذریعہ ال عذاب السعیر عذاب تام چې د لمبو والده ومن يسلم وجهه الى الله بشارت ته او چا چې تابع کوم خپل الى الله الله تو هو محسن او حال لا چې د اخلاص کوونکې ده فقد استمسك بالعروه الوثقا کله کونی ولده راسه مضبوطه پاګې منګولې ولا ګولې دا تشبیه دا لکه یو تن رسې نیولې دا په بره خطې شي نور وتل وسقان مراد قران دی ویل الله یو خاص الله تعاقبت الامور اخر انجام دې د ټولو کارونو ومن کفر فلا يزنك كفر تسلی ده زمانه به چا چې کفر کو نو غم جن دین کی تعالی را کفر داغم زکا فقط ازور لنفسه په کفر باندې هغه خپل ځان ته zarar ور کوي الینا مرجعهم خاص مونږ ته واپسې د دو فدارین په دوالو زینو کې کاغه برزخ دی او کاغه آخرت دی فننبئهم بما عملوا خبر به ورکو موږ دوی ته په عذاب په سبب دا غي اعمالو چې دوی په دنیا کې کړیو بشک الله په دې پرازونو د سينو نمتهم قليلا دنیوي حال الله ذکر کړي مخکنی آیت کې اخروی حال ذکر کړو فننبئهم بما عملوا دې کې دنیوي حال دی نو متیو مارزی فیده ورکو مونږ دولا قلیلا زمنا قلیلا لګه زمانہ یعنی ال الموت تر مرګ پورې دولا مونږ ارزی فیده ورکو ثم نسترهم بیا به مجبور کوم عذاب سخت معنی دا چې په خوشاله به خوشاله باندې بنځي مونږ به مجبور کوو سخت عذاب ته ولئن سالتم من خلق السماوات والارض دلیل عقلی اعترافی او دا سبب د عذاب غلیظ دی خان چې خالق په جندلې دی لیکن داغه عبادت نه کوي زمانه به ک تپوسو کې ته د دې کافرانو نه چا پیدا کړی دي اسمانونه او زمکان لا یقولن الله ضرور دوبه وی چې الله پیدا کړی دي لوضوح الدلائل ځکه دلایل واضح شله رسول الله صلی الله علیه وسلم واضح دلایل د قران په ذریعه باندې پیش کړو او هغه دلایل چې د کافر وګونو ته مو رسیدل دا و معرفت د الله کړه خو تصدیق قلبي موجود نو قل وایا زمان نبی الحمدلله دا کلمه د شکر ده چې کافرون دا خبره مني چې الله خالق دی بل اکثرهم لا علمون بلکې اکثر د دونه نه پیږي باوجود د اقرار لله ما فی السماوات والارض دلیل عقلی سمائی او ارضی خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی هغه چې په ځمکه کې دی بشک الله هو الغنی او بے پروا دی عن حمد الحامدين د حمد کونو د حمد کون کی چې څومره دي داود حمد نه الله به پروا دي الحمید مستحق د حمد دی اگر چې داغه حمد نکیږي مستحق دی ولو انما فی الارض من شجره اقلام دفد وهم مخکنی آیت کې الله فرمایل لله ما فی السماوات والارض نو د الله حکومت خو محدود شو ځکه ما فی السماوات والارض خو محدود دي نو د الله حکومت خو محدود ښکاریږي او حال دا چې د الله حکومت لا محدود دی الله دا آیات راولېګم کړه تمام مخلوقات صفات د اولوہیت لیکیم او د الله د حکومت چې کوم صفات دی غلي کې ما نفذت کلمات الله د دې ټول نه سیاهي جوړ شي او په کائنات کې چې څومره ونی دي د دې ټول نو قلمونه جوړ شي او بیا چې د صفات د الله لیکل کېږي ما نفذت کلمات الله نو کلمات الله نه مراد یا علم د الله دی علم د الله به ختم نشي یا صفات د حکومت مراد دي د حکومت چې کوم صفات دي دا به ختم نشي ابن جرير د اکرمه قول نقل کړي چالي کتابو خصوصا يهودو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د روح متعلق تپوس کړو نو يهودو اعتراض وکړو چې موږ ته څنګه علم قليل ملاو دی حالانکه موږ ته تورات ملاو شوی دی چې هغه سراسر حکمت دی او علم کثیر دی د الله کتاب دی او بیا د قران آیات یوم یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیره چاته چې حکمت ورکړې شنو هغه ته خیر کثیر ملاو دی نو بیا زمون علم قلیل او ناقص څنګه شو الله د آیات راولېږه ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام په دې بنیاد باندې دا آیات بیا مدني دی ښه ځکه يهود مدینه کې آبادو لیکن بعض علما لیکي چې بهتر دا چې دا آیات مکی دي تپوس مکی والو کړو خو په لمس د يهودو په اعتراض د يهودو ان الله عزیز حکیم الله غالب دی الله څه شي عاجز کول نشي حکیم الله د علم نشي وتل نشي ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحده شپږم دلیل عقلی نه ده پیدایش تاسو ولا باسکم نه پورته کول تاسو د قبرونو نه اجمعین ټول الا کنفس واحده مگر پشان د یو تن الا کخلق نفس واحده د ټولو پیدایش الله وی داس دې لکه یو تن پیدا کوم او د ټول وکل د قبرونو نه داسې لکه یو تن د قبر نه وباسم ان الله سميع عليم سميع بصير سميع يسمع كل المسموع هر مسموع الله اوري بصير ينظر كل شيء عرش الله ګوري د الله د نظر نه شي بار نشته علم تر ان الله یولج الليل فی النهار آیتن ګوري چې بشک الله داخلي شپه پر ځکه ویولج النهار او داخلي رز فی الليل پشپه کې وسخر الشمس والقمر او خدمت کې لګول دي ساسونه روس پوګمای دلته کې سخره ماضی وي او بر یولج مضارع وي خان نو مضارع کې تجدد ته اشاره ده زکه شپه کله غټیږي او کله وړوکی کیږي او سخره کې استمرار ته اشاره ده یو حال ته اشاره ده چې نور په یو حال دی کل یجری لاجل مسما هر یو د دې دواړو نه روان دي تر نیټه مقرره پورې فنا ته اشاره ده چې دا په مخ روان دي روان دي رز شپې ختميږي وان الله بما تعملون خبير بشک الله تاسو په عملونو خبردار دی ذالک بان الله هو الحق نتیجه د ټولو دلایلو دا دلایل الله یې ز بیانوم دې د پاره بیان الله چې تاسو یقین وکئ بان الله هو الحق چې بشک ذات د الله حق دی دلیل عقلی بحری عادی ته ویل کېږي دلایل د توحید سمندري آیات نه ګوري بشکا کشته روانه ده په سمندر کې په احسان د الله بنعمت الله به احسان الله ليريكم دې د پاره چوخي تاسو ته من آیاته دلایل د قدرت خپل ان فی ذلک بشک په دې کې ډېر دلایل دي لپاره د هر صبرناک ډېر صبرناک شکور او صبر دا دواړه صيغه د مبالغه دي ښه هغه وجه دا چې د مشکلات د بحر شیدل هغه ډیر زیات دي سختې د سمندر ډیر زیات دي نو هلته کې ډیر صبر پکار دی او دا رنګ نعمتونه هم ډیر زیات دي چې یو ملک نه بل ملک ته تزین په واسطه د سمندر او په لګي خرچه نو شکر هم زیات پکار دی حدیث کې راځي بهقي په شعب الایمان کې روایت نقل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الایمان نصفان ایمان دوه حصے دي ښا فنصف فی الصبر ونصف فی الشکر یو ایمان چې دین واغه صبر دی او یو ایمان چې دین واغه شکر دی ځکه د مؤمن او د مسلمان حال چې دی وما يجحدو انکار نه کوي بیا تنا زمون د آیاتونو نه الا کل خطان کفور خطار غدار بیلوزه دا د صبر په مقابله کې دی خان او کفور ډیر ناشکر دا د شکور په مقابله کې دی اشاره کوي د خبره ته چې کافر په دوه قسم دي یو قسم کافر هغه دي چې د الله د وجود منکر دي دا خالص خطار دي ښا بیلوز دي غدار دي دهریان چورته ویل کی دیم قسم مشرکان دي چې الله پیجني باوجود د معرفت تصدیق نه کوي دا ناشکر دي مفسرین لیکي د دې آیت کریمه په تفسیر کې د حضرت کریمه رضی الله تعالی عنہ واقع نقل کړي چې کله چې د مکې نه وته او کشته کې کېناست بحری سفرو کشته ډوبېدام په دغه وخت کې د الفاظ ویل ان انجان الله من هذه یا ایه الناس ویخه اے خلکو یریګه د خپل رب نام او یریګه دا غرض نه لا یجزی والدون چې د فکول بنی شپلار ان ولده د خپل زینام چې والد مؤمن وي او ولد کافر وي نو پرز د قیامت دغه مؤمن پلار خپل ولد خپل زوی کافر لفیدن شي ور کولین د دې د لقمان حکیم کسی سره مناسبت ته په دغه بنیاد لقمان حکیم خپل بچی ته وصیت وکړ چې بچی زما غره پرز د قیامت زده جنت ته نشم بوتلې خپل پاکی دا په عمل به جنت ته ځي ولا مولود او نه اولاد چې مؤمن وي هو جازن ندی دفقون کې ندی لری کون کې ان والده دا خپل پلار نه چې کافر وي شین اس عذاب ان وعد الله حق بشک وعده د الله بالبعث حق حق دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکه دنه کی تاسو لره ژوند د دنیا تزهید فی الدنیا ده ولا غرنکم دوکه دنه کی تاسو لره بالله د الله په مقابله کې الغرور دوکه کون کې چې شیطان دی ان الله عنده علم السام نفي د شرک فی العلم او خلاصه د صورت الله ذکر کړي هر کله چې دا خبره ثابته شوه چې خالق مالک رازق الله دې نو عالمم الله دې ان الله بشک الله عنده دا دلیل د تخصیص دی خاص هغه سره د علم د قیامت علم د قیامت تفصیلی علم چاغه ته لیکيږي چې سنم معلوم وي تاریخ معلوم وي رزم معلوم وي وخت معلوم وي تفصیلی علم دې ته ویل کېږي دا صرف الله سره دی انبیاء صرف علامات ذکر کړی دي وينزل الغيث او راوري الغيث مفید باران دا سی باران چې فایده ورګین ويعلم ما في الارحام الله په دې پاغه بچو باندې چې په بچیدانو کې دي نارینه دی او که زنانه جنتی دی او که جهنمی او دا رنګ د مور خپل تابع دی او که باغی تفسیری علم الله ته دی ښا وما تدري او نه پیږي نفس نس نفس ما دا تقسیم غدا چې به سار سګي وما تدري نفس او نه پیږي اس نفس بیا یارزن تمود چې په کوم ازمه کې بده امري ان الله علیم خبیر بشک الله په دې خبردار ذات نو پنځم غیبات الله ذکر کړو علم ساعت یو وينزل الغيث دوان ويعلم ما في الارحام دري وما تدري نفس ما تكسب غدا سلور وما تدري نفس بأي ارض تموت پنځه دا پنځه مغيبات الله ذکر کړل حدیث کې راضی ابو هرره رضی الله تعالی روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چاته پوسو کوم چې قیامت به کله راځي بخاری اور مسلم کې روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خمس لا يعلمهن الا الله پنځه خبرې دي چې صرف الله ته معلومې دي ځکه دا پنځه خبرې د مغیباتو دي ثم تل النبي صلی الله علیه وسلم هذه الايه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تور استدلال دا مبارک ولستخه او د عبد الله ابن عمر روایت ته بخاری کې چا چې داوا وکړه چې په دې پنځو خبرو کې ماته یو خبره معلومه ده نو د انکار د قران وکړو او بیا مفسرین د خلیفه منصور واقع نقل کړي چې را فی منامه ملک الموت د موت فرشته په خوب کې وکتا وساله عن مدت عمره داغنه تاسو کو چې زما عمر څومره دی نو فاشار الیه باصابعه الخمس دا لا سه داسې کو او اشاره ورته وکړه نو فعبر هل معبرون بخمس بیا تعبیر وخت وقون کې چیو نو چای پنځه کاله مراد دي چای پنځه ورځې مراد دي چای پنځه شپې مراد دي او چای چې دي پنځه هفته مراد دي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه تاسو کو هغه دی آیت ته اشاره وکړه چې فإن هذه العلوم الخمس مختصه بالله تعالی بشک دا پنځه علوم چې دینو دا خاص دی الله پوری په دې معنی صرف الله خبردار دی او د الله نه علاوه بل څوک په عالم نشتی امتیازات د صورت واقعات د لقمان حکیم الله دی صورت کې ذکر کړه چې هغه مشتمل و په نه اوامر او په سلور نواهیو او دلیل د مشرکانو چې تقلید د اباو کوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري پری دي او دغه رنګ دلایل کثیره په دې صورت کې الله په توحید باندې ذکر کړو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ماسپخین درس به ان شاء الله خپل پټه باندې کیږي مریضان له اخلاص سره دعا وغوړي الله یې داږي شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي زموږ نیکو وفات شه دې میره کې هغه له اخلاص سره دعا وغواړي الله دې مغفرت نصیب کړي نور څوک په حالت د اسلام کې دنیا نه تللی دی الله د ټولو مغفرت کامله عاجله مستمره نصیب کړي یا الله د مسلمانانو په حال باندې رحم کرم وکړي یا الله د کوم حالات او مسلمانانو باندې راغلي دي یا الله دا حالات برابر کړي یا الله حرمین آباد کړي یا الله زموږ جماعتونه مدارس خانقاهونه مرکزونه آباد کړي یا الله په مسلمانانو باندې رحم کرم وکړي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک